تاسو د شریعت غږ رادیو ته غواړئ یاست دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شي په نننۍ رادیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ الله هماغه دی چې له ده پرته بل وړ معبود نشته، تل تر تله ژوندی، سمبالوونکی دی. نه پر کالي پرې راځي او نه خوب، څه چې په آسمانو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي، ټول د هغه دي. دا به څوک وي چې د هغه په وړاندې د هغه له خوښې پرته د چا سپارښتنه وکړای شي؟ په هر هغه څه پوهېږي چې د دوی، یعنې خلکو، مخې یا یې شاته دي او دوی د هغه له معلوماتو هیڅ شی نه شي راګېرولی مګر هغه چې د ده خوښه وي. کرسي یې په آسمانو او ځمکې ارته، یعنې محیط، ده او د دې دواړو، یعنې ځمکې او آسمان، ساتنه یې یوه ذره هم نه ستومانه کوي او هغه اوچت شان والا، لوی ذات، دی. ابو هريره رضی الله عنه له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي وایي یو څوک چې په داسې حال کې مړ سي چې په خپل ژوند کې په عملی بڼه په جهاد کې ونډه نه وي اخیستې او نه یې پخه اراده د جهاد کړې وي نو ګواکې دی د منافقت د عمل په یوه څانګه کې مړ سو د دې حدیث روایت مسلم ابو داود او نسائی کړی دی نن د جمعې مبارکه ورځ د یو زرو څلور سوه څلوېښت م هجري قمري کال د سفر المظفر د میاشتې څلور ویشت مه نېټه چې د دوه زره او اتلس م میلادي کال د نومبر د میاشتې له دوهمې نېټې سره سمون خوري. د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو. د زابل ولایت په مرکز قلات کې یوه شوبله او دوه رینجر موټر تخریب، شپږ تنه مزدور عسکر ووژل شول. د هلمند ولایت په نادعلي کې په پوستو د برید له امله اووه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندهار ولایت په شاولي کوټ کې په پوسته د برید له امله شپږ تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. په پېښه کې یو تن مجاهد زخمي او یو بل د شهادت لوړ مقام ته ورسید. تقبله الله تعالی. همداراز بېګا ماښام اته بجې د سپینې غبرګې د چاریاک پوستې ته څېرمه د ماین په چاودنو کې دوه تنه مزدور عسکر ووژل شول. د مرکز قلات اړوند د پلسنګي په سیمه کې د مزدور دښمن په شوبله د خرج کړای شوي ماین چاودنه او د کاکړانو په سیمه کې دوه رینجر موټر د وسلوال برید په ترڅ کې تخریب شول. په پېښه کې دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د ډبرو د پله په سیمه کې د مزدورې اردو په دوو پوستو وسله وال بریدونه ترسره شول. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې اووه تنه مزدور عسکر وویشتل شول. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د هزارګانو د پارچاوې په سیمه کې بېګا ماښام اته بجې د مزدورو پولیسو په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې په کې دوه تنه مزدور عسکر وویشتل شول. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. یو بل خبر وایي چې په یاده ولسوالۍ کې یو مزدور عسکر د درسکو په مټ قتل شو. د ید ولایت د مرکز لښکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د شمالنې په سیمه کې پرون مازیګر پنځه نیمې بجې په مزدور عسکرو د درسکو په مټ بریدونه ترسره شول چې پکې درې تنه مزدور عسکر وویشتل شول. همداراز پرون ماسپښین درې بجې د مارجې ولسوالۍ اړوند د کیمپ په سیمه کې د مزدور اردو په پوسته د درسکو په مټ برید ترسره شو چې په کې یو تن اجیر عسکر ځای پر ځای ووژل شو. یو بل خبر وایي چې د ګریشک ولسوالۍ اړوند د پارچاو په سیمه کې دوه تنه مزدور پولیس د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای قتل یو موټر سایکل تخریب شو. یو بل خبر وایي چې د ګریشک او سنګین ولسوالیو ترمنځ د حیدرآباد د دکانو په سیمه کې سنګین ته پر غځېدلي سړک په مزدورو پولیسو د کمین په ترڅ کې د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو د برید په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل، پاتې یې په تېښته ولاړل. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. همداراز د نادعلي ولسوالۍ اړوند د بیلري په سیمه کې بېګا شپه لس بجې د مزدور عسکرو په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو. د برید په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر وویشتل شول. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د کندهار ولایت د شاه ولي کوټ ولسوالۍ اړوند د تور کوتل په سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د سپکو او درنو وسلو په مټ برید ترسره شو. برید چې تر ډېره یې دوام وکړ، په پایله کې شپږ تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. همداراز د میوند ولسوالۍ اړوند د سنګبر د سپینې پوستې په سیمه کې بیګا ماخستن لومړی د مزدور دښمن په پوسته او بیا په لوکسل موټر وسلوال بریدونه ترسره شول. د بریدونو په پایله کې موټر ویجاړ او پک سپاره دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل یو بل ژوبل شو. په پوسته کې هم دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. د یاد ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د جلاهور د باوړیانو په سیمه کې د مزدوري اردو په یوه قومندان چې په موټرسایکل سپورو د خرڅ کړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله قومندان ځای پر ځای قتل او موټرسایکل یې ویجاړ شو د کابل ولایت پنځمې حوزې اړوند سپین کلي په څلور لارې کې په یوه امنیتي پوسته کې دننه درې غټې تکتیکي چاودنې ترسره شوې یاده پوسته کې چې درې کنتینرونه او دوه موټر ولاړ ول، د مجاهدینو په بریمن برید کې له منځه وړل شوي او په دې برسېره اته تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل شول. د غزني ولایت د شلګر ولسوالۍ اړوند کابل کندهار په لویه لاره عاشق والو سیمه کې مجاهدینو د مزدور اردو په عملیاتي قوا برید ترسره کړ چې په ترڅ کې د ګوډاګۍ ادارې څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول د نور زیان په اړه تر دې دمه کوم خبر نه دی ترلاسه شوی. همداراز د ایر ولسوالۍ اړوند ناني سیمه کې د مزدوري اردو په عسکرو برید ترسره شو. یاده سیمه کې د دښمن قرارګاه ته څیرمه د مجاهدینو د دغه ناڅاپي برید په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر وژل شوي دي. د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د کوټوالو په سیمه کې تېره ورځ غرمه یولس بجې مزدور دښمن تعرضي برید ترسره کړ چې د مجاهدینو له غاښ ماتوونکي ځواب سره مخ شول او سخته جګړه ورسره ونښته. جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې دښمن د تلفاتو په لیدلو سره په تېښته مجبور کړل شو. په پېښه کې د دښمن یوه شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ ویجاړ او پکې سپاره درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل دوه تنه نور ژوبل شول. همداراز د دراوت ولسوالۍ اړوند د لونډیاني او مالګي غونډۍ په سیمه کې تېره ورځ غرمه دوه تنه مزدور پولیس د درسکو په مټ ووژل شول. د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ اړوند د لیوا او سنځري ترمنځ کندهار ته پر غځېدلي سړک پرون غرمه دولس نیمې بجې د مزدور عسکرو پر شوبله د خرڅ کړای شوي مین په مټ زوروره چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره ټول مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. د میدان وردګ ولایت په سید آباد کې یو مزدور عسکر ووژل شو. وروستی خبر دا چې د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ اړوند نواقلو سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو د ګوډاګي ادارې په اربکیانو برید وکړ. د معلومات له مخې دغه برید کې د حسین محمد په نوم یو تن مزدور قومندان او دوه تنه ساتونکي یې وژل شوي او دوه تنه نور ژوبل دي. د خبرونو پای د شریعت غږ رادیو راغلو اشغالګرو تاسو باید په دې پوه چې تاسو پر یو آزاد هیواد او خپلواک ملت ناروا یرغل کړی په داسې حال کې چې تاسو ته هیڅ ډول ضرر نه ورسولی خو تاسو بیا هم د خپلې ټکنالوژي په نشه کې د افغان ټاټوبي د تسخير په نیت ټول بشري او اخلاقي حدود تر پښو لاندې کړل هغه ټاټوبی چې دویم نوم یې د امپراتوریو هدیره ده ډیر ژر د چې دا حقیقت به د سر په سترګو ووینئ او له تلپاتې تاریخي ذلت سره به مخ سئ نشي اخلي سم به انتقام ځینې داسې سبق ورکړئ چې بدتر وي له ویتنام ځینې داسې سبق ورکړئ چې بدتر وي له ویتنام ځینې د مجاهدینو د نفوذي او تکتیکي بریدونو په ترڅ کې په تیرو دوو اونیو کې د دښمن خورا لوړ پوړي چارواکي یو په بل پسې له منځه یوړل شول او مظلوم ولس یې له ظلم او وحشت څخه خلاص شو تیره ورځ په فراه کې د مجاهدینو په یوه رسا برید کې د دښمن یوه چورلکه په نښه شوه په چورلکه کې د ظفر قلي اردو مرستیال جنرال نعمت، د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور او د نورو لوړ پوړو پوځي او ملکي چارواکو په ګډون پنځه ویشت تنه د یرغلګرو چوپړ کوونکي ووژل شول. دوې اونۍ وړاندې په هلمند کې د یرغلګرو وفادار جبار قهرمان او په کندهار کې د اشغالګرو ستر چوپړمار جنرال عبدالرازق د مجاهدینو په نفوذي او تکتیکي بریدونو کې ووژل شول همداراز په اوروزګان کې د اتلو مجاهدینو په حمله کې ظالم قومندان حکیم شجاعي ټپي شو او څلور قومندانان یې د لسګونو ټوپکیانو سره ووژل شول ښه یې ویلي دي چې د ظلم خونه ورانه ده جنرال عبدالرازق او جبار قهرمان هغه ظالمان وو چې په زرګونو ملکي هیوادوال یې شهیدان او ټپیان کړي وو دوی ظلم وکړ خو د مظلومانو ازار داسې ووهل چې د خپلو ټوپکیانو او پلویانو په منځ کې په خپلو وینو کې لت پت شول همدارنګه د اسلامي امارت په تعرضي بریدونو کې د هیواد په لر او بر کې له دښمن څخه پراخې سیمې ونیول شوې د اسلامي امارت د حاکمیت ساحه پراخه شوه او د خلکو د سر او مال امنیت تأمین شو اسلامي امارت ژمنه کړې وه چې د خپلو خلکو غچ به له ظالمانو څخه اخلي. مجاهدینو د هېواد په بېلابېلو سیمو کې پر دښمن انتقامي حملې ترسره کړې چې دښمن ته په کې د سر او مال ډېر لوی لوی زیانونه واوښتل. پورته ذکر شوې حملې او سوبې پر دښمن د انتقامي بریدونو څو بېلګې دي. اسلامي امارت د خپلو خلکو ارزښتونو او منافعو ساتنې ته ژمن دی. دښمن ته به د ترسره کړو جنایتونو سزا ورکوي او هیڅکله به یې د کرغېړنو اهدافو پلي کېدو ته پرې نه ږدي. مجاهدین به د ګران هېواد تر خپلواکۍ او د اسلامي نظام تر نفاذ پورې خپلې برحقې مبارزې ته دوام ورکوي.